د بقره مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې رانازله شوې ده دوه سوه او شپږ اتیا مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له یو سلو دوڅلوېښتم آیت څخه اورئ. ناپوهان به ارومرو وایي پر دوی څه شوي دي چې په ناڅاپي توګه له هغې قبلې نه واوښتل چې مخکې یې د هغې لوري ته لمونځ کاوه. اې پیغمبره! دوی ته ووایه ختیځ او لویدیځ ټول د الله دي، د الله چې هر چاته خوښه شي سمه لاره ورښيي. پخوا چې تاسې کوم لوري ته مخ اړوو، هغه مو صرف د دې ښوونې لپاره قبله ټاکلې وه چې څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیروي کوي او څوک په شا اوړي. دا کار خو ډېر سخت و، مګر د هغو کسانو لپاره هېڅ سخت ثابت نه شو چې د الله له لارښوونې نه یې ګټه اخیستې وه. د آسمان لوري ته ستا بیا بیا مخ اوښتل مونږ وینو، دا دی مونږ تا د هغې قبلې لوري ته ګرځوو چې ستا خوښیږي، د مسجد حرام لوري ته مخ وګرځوه، اوس چې تاسې هر چیرته اوسئ نو همغه لوري ته مخ واړوئ، لمونځ وکړئ، کومو خلکو ته چې کتاب ورکړای شوی دی ښه پوهیږي چې د قبلې بدلیدو دا امر د هغو د رب له خوا او حق دی، يكتمون الحق وهم يعلمون کومو خلکو ته چې مونږ کتاب ورکړی دی هغوی دا ځای چې قبله ټاکل شوې ده داسې پیژني لکه څنګه چې خپله اولاده پیژني خو له هغو نه یوه ډله د پوهې او ادراک سره سره حق پټوي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين دا په غوڅه توګه یوه حقه خبره ده ستا د رب له لوري د هر چا لپاره یو لوری دی چې هغه ته مخ اړوي، نو تاسې د ښېګڼو په لوري په ځغستا شئ، هر چېرته چې اوسئ الله به تاسې ټول ومومي، د هغه له قدرت نه هیڅ شی د باندې نه دی. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ته چې له هر ځای نه تېرېږې له همغه ځایه د لمانځه په وخت کې خپل مخ د مسجد حرام لوري ته واړوه، ځکه چې دا ستا د رب بېخي په حقه فیصله ده او الله ستاسې له عملونو نه بې خبره نه دی. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام او له هر ځایه چې تېرېږئ خپل مخ د مسجد حرام لوري ته وګرځوه او هر چېرته چې تاسې یئ د همغه لوري ته مخ واړوئ، لمونځ ادا کړئ، تر څو ستاسې په خلاف خلکو ته دلیل په لاس ور نه شي، هو! د ظالمانو ژبه به په هېڅ حال کې ونه تړل شي، حکمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون لکه چې تاسو ته په دې سره برای در په برخه شوی چې ما تاسو په منځ کې په خپل له تاسو نه یو پیغمبر مبعوث کړ چې تاسو ته زما آیاتونه اوروي تاسو ژوند ستر کوي تاسو ته د کتاب او حکمت ښوونه کوي او تاسو ته هغه خبرې درز د کوي چې تاسو پرې نه پوهیدئ او موږ به ارو مرو په ویره، خطر، لوږه، د سر او مال په تاوان او د عایداتو په خساره کې په اخته کولو پر تاسې ازمویښت کوو. او زیری ورکړه صبر کوونکو ته، هغه کسان چې کله ورته کوم مصیبت ورسیږي وایي، موږ د الله یو او د هغه لوري ته ورګرځیدونکي یو. دا همغه کسان دي چې د دوی د رب له خوا پر دوی مغفرت او نعمت دی او هدایت کړی شوي دي. په یقیني توګه صفا او مروه د الله له نښانو څخه دي، له دې امله څوک چې د بیت الله حج یا عمره وکړي، د هغه لپاره وبال نشته که د دې دو غونډیو تر منځ طواف وکړي، او څوک چې په خوښه، مینه، څه نیک کار وکړي، الله پرې خبر دی او د هغه قدر کوونکی دی. کوم خلک چې زموږ نازل شوې روښانه لارښودنې او هدایات پټوي په داسې حال کې چې موږ هغه د ټولو انسانانو د لارښودنې لپاره په خپل کتاب کې بیان کړي دي باور ولري چې الله هم ورباندې لعنت وایي او ټول لعنت ویونکي هم ورباندې لعنت وایي د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده، په مدینې منورې کې رانازله شوې ده، دوه سوه او شپږ اتیا مبارک آیاتونه لري، تلاوت او پښتو ترجمه یې له یو سلو یو شپېتم آیت څخه اورئ. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار کومو کسانو چې د کفر چلند غوره کړ او همدا د کفر حالت کې مړه شول په هغو باندې د الله پرښتو او ټولو انسانانو لعنت دی په همدې لعنتي حالت کې به د تل لپاره اوسیږي نو به د هغو په عذاب کې اسانتیا راشي او نو به بیا ورته کوم بل مهلت ورکړی شي د دې حقیقت پېژندنې لپاره که کومه نښه نښانه په کار ده، نو څوک چې له پوهې نه کار اخلي، د هغو لپاره د آسمانونو او ځمکې په ساختمان کې یو په بل پسې د شپې او ورځې په پرله پسې راتګ کې په هغو کښتیو کې چې د انسانانو د ګټې وړ شیانو د وړلو راوړلو لپاره په سیندونو او سمندرونو کې ګرځي راګرځي، د باران په هغو اوبو کې چې الله یې له پاسه راووروي او د هغو په وسیله ځمکه ژوندۍ کوي او په خپل دغه انتظام سره یې په ځمکه کې هر راز ساکښان خواره کړي دي، د بادونو په لګېدو کې او په هغو ورېځو کې چې د آسمانونو او ځمکې په منځ کې د امر ښکېل دي، بې شمېره نښانې دي. وان الله شدید العذاب خو د خدای پر یووالي باندې د دې ښکارا څرګندو دلالت کوونکو نښو نښانو د لیدلو سره سره هم ځینې خلک داسې دي چې له الله نه پرته نور د هغه سیالان او مخه یې ګرځوي او پر هغو داسې میندي لکه چې څنګه له الله سره مینا لرل ښایي په داسې حال کې چې ایمان لرونکو ته تر هر چا زیات الله ګران وي هغه ادراک او احساس چې د ظالمانو ته د عذاب د لیدو په وخت کې پیدا کیدونکی دی که همدا نن دوی لیدلی وای نو باور به راغلی وای چې ټول قوت او ټول واکمنۍ یوازې الله لره دي او په دې به هم باور شوی وای چې الله سره ډیر سخت عذاب شته اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب کله چې هغه سزا ورکړي په هغه وخت کې به حالت داسي وي چې همغه لیډران او رهبران چې په دنیا کې پیروي کېدله له خپل پیروانو څخه به بیزاری څرګنده کړي اولو کان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون هغو ته چې کله ویل کیږي چې د الله د اوامرو پیروي وکړي نو په جواب کې وایي چې مونږ به د همغه مسلک پیروي کوو چې مونږ پر هغه باندې خپل پلرونه نیکونه میندلي دي ښه نو که د هغو پلرونو نيکونو له پوهې نه هيڅ کار هم نه وي اخيستی او سمه لار يې نه وي موندلي ايا بيا هم دوی د هغو پيروي کوي؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء عمي فهم لا يعقلون دا خلک چې د خدای پر خودل شوی لار باندې لتلونه انکار کړای دی د دوی حالت کټ مټ داسې دی لکه چې شپانه څار ویو ته اواز کوي او هغوی د بلنې او شړنې له غږ نه پرته نور څه نه اوري دوی کاڼه دي ګونګیان دي ړاند دي ځکه خو په هیڅ خبره نه پوهیږي د الله له لوري که پر تاسې څه بندیز لګول شوی دی، نو هغه دا دی چې د خپله مړه شوي یانې مرداره غوښه، د وینې او د خوګ د غوښې له خوړلو نه ډډه وکړئ او داسې کوم شی مه خورئ چې پر هغه باندې له الله نه پرته د بل چا نوم اخیستل شوی وي. هو که څوک د اړتیا په حالت کې وي او له دغو شیانو نه څه شی بې له دې چې د قانون ماتولو اراده ولري یا له حده تېری وکړي وخوري نو پر هغه باندې څه وبال نشته، الله بښونکی او رحم کوونکی دی. دا ټول کارونه ځکه وشول چې الله خو له حق سره سر تر پایه برابر کتاب نازل کړی مګر کوم خلکو چې په کتاب کې اختلافونه منځته راوړل هغوی په خپلو لانجو کې له حق نه ډیر لرې لاړل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن یتیمانو، مسکینانو، پردیسیانو، درویزګرو او د غلامانو په آزادۍ مصرف کړي، لمونځ قایم کړي، زکات ورکړي او نیکان هغه کسان دي چې کله وعده وکړي ترسره یې کړي او د تنګسې او غمونو په وخت کې او د حق او د باطل په جګړه کې صبر وکړي همدا ریښتیني او همدا پرهیزګار خلک دي. هو، که له کوم قاتل سره د هغه دیني ورور یو څه نرمۍ کولو ته تیار وي، نو په ښه وجه دې د وژنې د بدل په باب اقدام وشي او پر قاتل باندې لازمه ده چې په صداقت سره خونه یې ورکړي. دا ستاسې د رب له خوا اسانتیا او رحمت دی. که له دې نه وروسته څوک تجاوز وکړي، د هغه لپاره دردوونکی عذاب دی. حقا علی المتقین پر تاسې باندې فرض کړای شوې ده چې کله له تاسې نه د کوم یو د مرګ وخت را نږدې شي او هغه له ځانه وروسته مال پرېږدي نو مور پلار او خپلو خپلوانو ته دې په مناسبه توګه وصیت وکړي دا حق دی پر پرهېزګارانو د څو ټاکلو ورځو روژې دي، که له تاسې نه څوک ناروغ وي یا پردیس وي، نو په نورو ورځو کې دی همغومره شمېر پوره کړي او کوم خلک چې د روژې نیولو وس نه لري، لکه د لوی عمر او دوامداره مرض خاوندان او یې نه نیسي، نو هغه دې فدیه ورکړي، د یوې روژې فدیه یوه مسکین ته خواړه ورکول دي، او څوک چې په خپله مینه څه زیاته نیکي وکړي، نو دا د همغه لپاره غوره ده، خو که تاسې پوهېږئ نو ستاسې لپاره ښه هم دا ده چې روژه ونیسئ. د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده، په مدینې منورې کې رانازله شوې ده، دوه سوه او شپږ اتیا مبارک آیاتونه لري، تلاوت او پښتو ترجمه یې له یو سلو پنځه اتیا اووم آیت څخه اورئ. رمضان هغه میاشت ده چې په هغې کې قرآن نازل کړای شو چې د انسانانو لپاره له سره تر پایه هدایت دی او داسې څرګندې لارښودنې پکې دي چې د سمې لارې ښوونکې او د حق او باطل یو له بله په ډاګه بیلوونکې دي له دې کبله څوک چې له دې وروسته دا میاشت ومومي پر هغه لازمه ده چې دا ټوله میاشت روژه ونیسي او که څوک ناروغ یا مسافر وي نو هغه دې په نورو ورځو کې د روژو شمېر پوره کړي. الله پر تاسې آسانتیا راوستل غواړي، سختي راوستل نه غواړي. له دې امله تاسې ته دا طریقه ښودله کېږي تر څو تاسې د روژو شمېر پوره کړای شئ او په کوم هدایت چې الله تاسې سرلوړي کړي یئ په هغه سره د الله لويي وستایئ او شکر کوونکي اوسئ. الله ته څرګنده شوه چې تاسې په پټه پټه له خپلو ځانونو سره خیانت کوو خو هغه ستاسې ګناه وبخښله او در تیر شو اوس تاسې له خپلو میرمنو سره د شپې یو ځای شي او کوم خوند چې الله تاسې ته روا کړی دی هغه واخلئ همدارنګه د شپې له مخې خورئ څښئ تر هغه وخته چې د شپې د ترږمۍ له تورې لیکې نه مو د سپېده داغه څړیکه تر سترګو شي له هغه وروسته دا هر څه پرېږدئ، تر شپې پورې خپله روژه بشپړه کړئ او کله چې تاسې په جوماتونو کې څیله یاست یعنې اعتکاف کوئ نو د خپلو مېرمنو سره نږدې والی مه کوئ، دا د الله وضع کړي حدود دي، دې ته نږدې مه ورځئ، دغه شان الله خپل حکمونه خلکو ته په ډاګه څرګندوي، ښايي چې هغوی له ناوړه چلند نه ځانونه وژغوري. او تاسې مو په خپلو منځو کې یو د بل مال په ناروا توګه خورئ او مو هغه حاکمانو ته په دې غرض وړاندې کوئ چې تاسې ته په قصدي توګه او ظلم سره د نورو د شتمنۍ د خوړلو فرصت په لاس درشي په داسې حال کې چې تاسې پوهېږئ. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج خلک له تا څخه د سپوږمۍ د نرۍ کېدو او غټېدو په باب پوښتنه کوي، ووایه، دا د خلکو لپاره د نېټو ټاکلو او د حج نښانې دي. دا هم ورته ووایه چې دا څه نېکي نه ده چې تاسې خپلو کورونو ته د هغو د شا له لوري ننوځئ. اصلي نېکي خو دا ده چې انسان د الله له خپه کولو نه ځان وژغوري. نو تاسې خپلو کورونو ته د دروازو له لارې ورشئ. او تاسې د الله په لار کې له هغو کسانو سره وجنګېږئ چې له تاسې سره جنګېږي، خو تېری مه کوئ چې الله تېری کوونکي نه خوښوي. واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل هغوی وباسئ له کومه ځایه چې هغو تاسې ایستلي، ځکه که وژل هر څومره بد عمل دی، خو فتنه له هغه نه هم ډېره بده ده، او مسجد حرام ته نژدې چې تر څو پورې هغوی له تاسې سره نه وي جنګېدلي، تاسې هم ورسره مه جنګېږئ، خو تر څو پورې چې هغو هلته له جنګېدو نه لاس نه وي اخیستی، نو تاسې هم بې له کومې اندېښنې هغوی ووژنئ، چې د داسې کافرانو همدا سزا ده. بیا که هغوی منع شول، نو وپوهېږئ چې الله بښونکی او رحم کوونکی دی. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين تاسو له هغو سره جنگيږي تر دې پورې چې فتنه پاتې نشي او دین د الله لپاره شي بیا که هغوی لاس په سر شول نو وپوهیږي چې له ظالمانو پرته د بل چا په ضد لاس غزول روان نه دي د حرامې میاشتې بدله همغه حرامه میاشت ده او د ټولو حرمتونو مراعات به یو شان برابر وي نو که څوک پر تاسې تیری وکړي تاسې هم په همغه ډول پر هغه تیری وکړئ البته له الله نه په ویره کې اوسئ او په دې وپوهیږئ چې الله د همغو خلکو ملګری دی چې د هغه د حدودو له ماتولو نه ډډه کوي د الله د رضا لپاره چې کله د حج او عمرې نیت وکړئ نو هغه ترسره کړئ او که چیرته ایثار شئ نو چې هر څه قرباني مو د لاسه پوره وي د الله حضور ته یې وړاندې کړئ او خپل سرونه مه خریئ تر هغه پورې چې قرباني خپل ځای ته نه وي رسېدلې خو که څوک ناروغ وي یا یې په سر کې څه تکلیف وي او له دې امله خپل سر وخري، نو هغه ته دا په کار ده چې د فدیې په توګه روژې ونیسي یا خیرات وباسي یا قرباني ورکړي. بیا که تاسې ته امنیت په برخه شو او تاسې د حج له ورځو مخکې مکې ته ورسېدئ، نو چا چې له تاسې څخه د حج د ورځو له راتلو نه مخکې له عمرې نه ګټه واخیستله، هغه دې د خپل وس په اندازه قرباني وکړي. او که یې قرباني یې ونه میندله نو درې روژې دې د حج په دوران کې او اووه روژې دې کور ته له ستنېدو وروسته په دغه شان دې لس روژې پوره کړي. دا اسانتیا د هغه چا لپاره ده چې کور کهولی مسجد حرام ته نژدې نه وي. د الله د دې حکمونو له تخلف نه ځان وژغورئ او په دې ښه وپوهېږئ چې الله ډېر سخت سزا ورکوونکی دی. او تاسې چې څه نیک عمل کوئ الله پرې پوهیږي، د حج د سفر لپاره د لارې توښه درسره واخلئ او تر هر څه ښه د لارې توښه پرهیزګاري ده، نو ای هوښیارانو! زما له نافرمانۍ نه ډډه وکړئ. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم او که له حج کولو سره سره تاسې د خپل رب د فضل په لټه کې هم شئ نو څه باک نه لري، بیا چې کله له عرفات نه ځئ نو په مشعر الحرام یعنې مزدلفه کې ایسار شئ، الله یاد کړئ او په هغه شان یې یاد کړئ چې تاسې ته یې لارښودنه کړې ده، که نه خو له دې نه مخکې تاسې ګمراه وئ. صدق الله العظيم الله ستر رښتیا ویونکی دی د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده په مدینې منورې کې را نازله شوې ده دوه سوه او شپږ اتیا مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له دوه سوم آیت څخه اورئ. بیا کله چې مو د خپل حج رکنونه اداء کړل نو څنګه چې مو پخوا خپل پلرونه نیکونه یادول همغسې اوس الله یاد کړئ بلکې له هغه نه هم زیات خو په الله یادونکو خلکو کې هم ډیر توپیر شته له هغو نه څوک داسې دي چې وایي ای زمونږ ربه مونږ ته هر څه په همدې دنیا کې راکړه دغسې انسان ته په آخرت کې هیڅ برخه نشته دا د شمار څو ورځې دي چې تاسې باید د خدای په یاد کې تیرې کړئ، بیا که څوک تلوار وکړي په دو ورځو کې راستون شي نو اوبال نشته او که څوک راستنیدل وځنډوي نو هم څه باک نشته په دې شرط چې دا ورځې یې په پرهیزګارۍ تیرې کړې وي. د الله له نافرمانۍ نه ځان وژغورئ او ښه پوه شئ چې یوه ورځ د هغه حضور ته ستاسې وړاندې کیدل دي. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام په انسانانو کې څوک داسې دي چې د هغه خبرې د دنیا په ژوند کې تاسو ته ډېرې ښې ښکاري او هغه پر خپلې نیک نیتۍ باندې په وار وار الله شاهد نیسي او کله چې هغه ته قدرت په لاس ورځي نو په ځمکه کې د هغه ټولې هلې ځلې د دې لپاره وي چې فساد خور کړي، کښتونه لوټ کړي او انساني زوزات له منځه یوسي. په داسې حال کې چې الله هغه ذات چې هغه به شاهد نیو هېڅکله فساد نه خوښوي. وَلِيَّ الْأَمْرِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ که د دې ټولو نصیحتونو او لارښودنو نه وروسته بیا هم خلک سم نه وي، نو آیا اوس هغوی دې ته سترګې په لاره دي چې الله د ورېځو چترۍ ودروي، د فرښتو له صفونو سره دوی ته مخامخ راشي او پرېکړه وکړای شي؟ په پای کې خو ټولې چارې د همدې الله حضور ته وړاندې کېدونکې دي. خو د قیامت په ورځ به همدا پرهیزګاران د دوی په پرتله د لوړ مقام خاوندان وي پاتې شوه د دنیا روزي نو د الله واک دی چاته یې چې خوښه شي بې حسابه یې ورکوي كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين په لومړي وخت کې ټول خلک په یوه لاره روان بیا چې دې وضع دوام و نه کړ او اختلافونه رامنځ ته شول نو الله پیغمبران ولیږل چې په سم تګ زیری ورکوونکي او د انحراف له نتیجو څخه ویرونکي وو او د هغو سره یو ځای حق کتاب ولیږه تر څو هغه اختلافونه چې د حق په باب د خلکو تر منځ راغلي وو فیصله کړي. او د دې اختلافونو پېښېدو دلیل دا نه و چې په ابتدا کې یې خلکو ته د حق ښودنه نه وه شوې، نه، اختلاف هغو کسانو را پیدا کړ چې د حق په برخه کې معلومات ورکړ شوی و، هغو د روښانه لارښودنو له میندلو نه وروسته صرف په دې غرض حق پرېښود، بېلا بېلې لارې یې رامنځته کړې چې غوښتل یې په خپلو منځو کې یو پر بل تېری وکړي. نو الله هغو کسانو ته چې پر پیغمبرانو یې ایمان راووړ په خپل اذن د حق هغه لاره وښودله چې خلکو پکې اختلاف کړی و. د الله چې چاته خوښ شي سمه لاره ورښي. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ایا تاسې دا انګېرلې چې همداسې به جنت ته ننوځئ، په داسې حال کې چې لا تر اوسه پر تاسې هغه هر څه نه دي تېر شوي چې له تاسې نه پر مخکنیو مؤمنانو راغلي دي؟ په هغو ستونزې راغلې، کړاوونه ورته ورسېدل، ولړزولي شول، ان تر دې چې د وخت رسول او د هغه مؤمنانو ملګرو فریادونه وکړل چې د الله مرسته به کله راشي؟ وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. خلک پوښتنه کوي، موږ څه مصرف کړو؟ ځواب ورکړه چې کوم مال چې تاسې لګوئ، پر خپل مور او پلار، خپلوانو یتیمانو، مسکینانو او پردیسیانو باندې یې ولګوئ او تاسې چې هره ښېګڼه کوئ، الله پرې خبرېږي. تاسې ته د جنګ امر شوی دی او هغه تاسې ته ناکاره دی، کېدای شي چې یو شی تاسې ته ناکاره وي او همغه ستاسې لپاره ډېر غوره وي، او کېدای شي چې تاسې یو شی خوښوئ او همغه ستاسې لپاره بد وي، الله پوهېږي، تاسې نه پوهېږئ. ووایه په دې کې جنګ کول ډېر بد دي، خو د خدای له لارې نه د خلکو منع کول، پر الله باندې کافر کېدل، د مسجد حرام لاره د خدای پالونکو پر مخ تړل او د حرم اوسېدونکي له هغه ځایه اېستل د خدای په وړاندې له دې نه هم ډېر زیات بد کار دی او فتنه له وینو تویولو نه سخته ګناه ده. هغوی به له تاسې سره تل په جنګ اخته وي، ان تر دې چې که یې وسه ورسېږي، نو تاسې به له دې دین نه واړوي. او په دې ښه پوه شئ چې له تاسې نه چې هر څوک له دې دین نه واوړي او د کفر په حالت کې ومري، د هغه عملونه به په دنیا او آخرت دواړو کې وابېځه او ضایع شي. داسې خلک ټول دوزخیان دي او تل به په دوزخ کې اوسېږي. د دې پر خلاف کوم خلکو چې ایمان راوړی دی او چا چې د خدای په لار کې خپل کور وطن پریښی او جهاد یې کړی دی هغوی حق لري چې د خدای د رحمت هیله مند وي او الله د هغو د خطاو بښونکی او پر هغو د خپل رحمت پیرزو کوونکی دی. پوښتنه کوي د شرابو او جوارۍ یعنې قمار څه حکم دی؟ ووایه په دواړو کې لویه ګناه ده، که څه هم د خلکو لپاره به څه ګټه هم په کې وي خو ګناه یې له ګټې نه ډېره زیاته ده. پوښتنه کوي مونږ د خدای په لار کې څه مصرف کړو؟ ووایه هغه څه چې ستاسې له اړتیا نه زیات وي. والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم پوښتنه کوي له یتیمانو سره دې څه چار چلند وشي وایه په کوم ډول چلند کې چې د هغو ښېګڼه وي د همغه غوره کول ډیر ښه دي او که تاسې خپل او د هغو خرڅ او لګښت او ژوند ژواک سره ګډ او شریک کړئ، څه باک نشته، نو هغوی خو ستاسې ورونه دي. د ورانکارو او روغچارو دواړو حال الله ته ښکاره دی. که د الله خوښه شوې وای، نو په دې کار کې به یې تاسې له ستونزو سره مخامخ کړي وای. یو مسلمان غلام له آزاد مشرک نه ډیر ښه دی که څه هم چې هغه ستاسې ډیر خوښ وي. دا کسان تاسې د اور خوا ته دعوت کوي او الله په خپل اذن سره تاسې ته د جنت او بښنې په لوري بلنه درکوي او هغه خلکو ته خپل حکمونه په څرګنده توګه بیانوي کیدای شي چې هغوی درس واخلي او نصیحت ومني. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين پوښتنه کوي د حیض څه حکم دی وایا هغه یو د پلیدۍ حالت دی په هغه کې له ښځو نه بیل اوسئ او هغو ته مه نږدې کیږئ تر څو چې هغوی پاکې شي بیا چې کله هغوی پاکې شي نو له هغو سره هغه شان یو ځای شئ چې الله درته امر کړی دی، د الله هغه خلک خوښېږي چې له بدۍ نه لاس واخلي او سپېڅلتیا غوره کړي. نساؤکم حرث لکم فأتو حرثکم أنا شئتم وقدموا لأنفسکم. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ستاسې خزي ستاسې کښتونه دي ستاسې خپل خوخه ده څنګه مو چې زړه غواړي هغه شان په خپل کښت کې تصرف وکړي خو د خپل راتلونکي فکر ولرئ او د الله له خپګان نه ځان وژغورئ ښه پوه شئ چې یوه ورځ به له هغه سره یو ځای کیږئ والله غفور حليم کوم بې معنا قسمونه چې تاسو به ارادي خوړلې وي پر هغو باندې مو الله نه نیسي خو کوم قسمونه چې تاسو د زړه له کومې خوړلې وي پر هغو به مو ارومرو نیسي الله ډیر بخښونکی او تیریدونکی دی او دا ورته روا نه ده چې هغه څه چې الله د دوی په رحم کې پیدا کړي وي هغه پټ کړي، هغوی ته هېڅکله نه ښايي چې داسې وکړي، که په خدای او د آخرت په ورځ ایمان لري. که د هغو مېړونه د خپلو اړیکو سمولو لپاره چمتو وي، نو د همدې عدت په دوران کې په خپله نکاح کې د هغو د بیا راوستلو حق لري. د ښځو لپاره هم په معروفه توګه همغسې حقوق دي لکه څنګه چې د نارینه وو پر هغو حقوق دي. البته نارینه پر هغو باندې یوه درجه لري او پر ټولو باندې الله غالب، مقتدر او د حکمت او پوهې څښتن دی. الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان. او په داسې شان رخصتول تاسې ته روا نه دي چې څه شی مو ورکړي وي له هغو نه یو څه بیرته ترې واخلئ، البته دا مستثنی ده چې ښځه او میړه د الله په حدودو باندې په دریدو کې اندیښمن وي، په داسې صورت کې که تاسې ته دا ویره وي چې هغوی دواړه به د الله پر حدودو ټینګ پاتې نه شي نو د هغو دواړو په منځ کې د دې خبرې باک نشته چې ښځه خپل میړه ته یو څه بدل ورکړي او ځان ورڅخه بیل کړي دا د الله ټاکلي پولي دي له دې نه مه اوړئ او څوک چې د خدای د پولو نه واوړي همغوی ظالمان دي. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره بیا که له دوه ځله طلاق ورکولو نه وروسته ښځې ته دریم ځل طلاق ورکړي، نو هغه ښځه بیا د هغه لپاره روا نه ده، مګر دا چې بل چا سره د هغې نکاح وشي او هغه یې طلاقه کړي. که له هغه وروسته لومړي مېړه او دې ښځې دواړو دا فکر وکړ چې پر الهي حدودو به ودرېږي، نو که دوی یو بل ته رجوع وکړي، څه باک نشته. دا د الله ټاکلي حدود دي. او څوک چې دا کار وکړي هغه به په حقیقت کې خپله پر خپل ځان ظلم وکړي د الله په آیتونو ملنډې مه وهئ دا مه هېروئ چې الله په څه لوی نعمت تاسې سرلوړي کړي هغه تاسې ته نصیحت کوي چې کوم کتاب هغه پر تاسې نازل کړی دی د هغه درناوی وکړئ له الله نه وویریږئ او ښه وپوهیږئ چې الله له هرې خبرې نه خبر دی تاسې ته ښودنه کېږي چې هېڅکله داسې حرکت مه کوئ، که پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لرئ، ستاسې لپاره مناسبه او سپېڅلې لاره همدا ده چې له دې نه ځان وژغورئ، الله پوهېږي او تاسې نه پوهېږئ. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير نو میندې د خپل بچانو ته پوره دوه کاله تای ورکړي په دې صورت کې به د ماشوم پلار په ښه توګه هغو ته خوراک او جامې ورکوي خو داسې نه وي چې د چا په اوږه د هغه له وس نه پورته پیټی کېښودل شي نه دې مور ته له دې امله آزار ورسول شي چې ماشوم د هغې دی او نه دې پلار له دې امله وکړول شي چې ماشوم د هغه دی. د تي ورکوونکې چې څنګه د ماشوم په پلار دا حق دی، همداراز د هغه پر وارث هم دی. خو که دواړه خواوې په خپل منځي موافقه او مشوره له تي بېلول غواړي، د دې خبرې څه باک نشته. او که ستاسې په نظر کې دا وي چې کومه بله ښځه دې ستاسې ماشوم ته تی ورکړي نو په دې کې هم څه وبال نه شته خو په دې شرط چې تی ورکوونکې سره مو په کومه وجوه فیصله کړې وي هغه په ښه توګه ادا کړئ له الله نه وویریږئ وپوهیږئ چې تاسې چې هر څه کوئ الله هغه ویني والله بما تعملون خبير له تاسې څخه چې څوک ومري او کونډې پاتې شي نو هغوی دې پر خپل ځان څلور میاشتې او لس ورځې په عدت تیرې کړي بیا چې کله عدت پوره شي نو د خپل شخصي چارو په باب د هغو خپل خوخه ده په ښه توګه چې څه کوي ودې کړي پر تاسې څه مسؤلیت نشته الله ستاسې ټولو لکړو وړونه خبر دی د عدت په موده کې که تاسې له هغو کونډو سره د نکاح هیله په اشاره، کنایه، څرګنده کړئ او که یې په زړونو کې پټه وساتئ، په دواړو صورتونو کې څه باک نه لري، الله پوهېږي چې هغوی به په زړونو کې در یادېږي، خو پام کوئ چې پټه وعده او تړون به ورسره نه کوئ، که کومه خبره کول وي نو په روا ډول دې وي او د نکاح تړلو پرېکړه تر هغه وخته مه کوئ چې تر څو پورې عدت تېر شوی نه وي. ښه وپوهېږئ چې الله ان ستاسې د زړونو په رازونو پوهېږي، نو له هغه نه ووېرېږئ او په دې هم وپوهېږئ چې الله زغمونکی دی، له وړو وړو خبرو تېرېږي. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن او که تاسې له لاس وروړلو مخکې طلاق ورکړی وي خو مهر مو ټاکلی وي نو په دې صورت کې به نیمايي مهر ورکول وي، دا بېله خبره ده چې ښځه نرمه وضع وکړي او مهر وانخلي یا هغه څوک چې د نکاح د عقد واکمن دی له نرمۍ نه کار واخلي او پوره مهر ورکړي او تاسې یعنې نارینه که ښه وضع وکړئ نو دا له تقوا سره ډېره ښايي په خپل منځي چارو کې مروت مه هېروئ الله ستاسې عملونه ویني د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده په مدینې منورې کې را نازله شوې ده دوه سوه او شپږ اتیا مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له دوه سوه او اته دېرشم آیت څخه اورئ. له تاسې نه چې څوک ومري او وروسته یې کونډې پرېښې وي، هغوی باید د خپلو کونډو لپاره دا وصیت وکړي چې تر یو کال پورې دې خوراک پوښاک ورکړی شي او له کورونو څخه دې نه ایستل کېږي. بیا که هغوی په خپله ووځي، نو د خپل ځان په برخه کې چې په ښه توګه هر څه کوي، پر تاسې هېڅ مسؤلیت نشته. الله پر ټولو بر لاس او د حکمت او پوهې څښتن دی. ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون تا د هغو خلکو حال ته هم څه پاملرنه کړې ده چې د مرګ له ویرې خپل ټاټوبي پریښي وتلي وو او د هغو شمیر زرګونو ته رسید الله هغو ته وویل ومرئ نو مړه شول بیا یې هغوی د دوهم ځل لپاره راژوندي کړل حقیقت دا دی چې الله پر انسانانو زیات مهربان دی او زیاتره خلک شکر نه ادا کوي. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم مسلمانانو د الله په لار کې وجنګيږي او خو وپوهيږي چې الله اوريدونکی او پوه دی تا پر هغې موضوع څه غور کړی دی چې له موسی نه وروسته د بني اسرائیلو مشرانو ته پېښه شوې وه؟ هغو خپل پیغمبر ته وویل، زموږ لپاره یو باچا وټاکه تر څو چې موږ د الله په لار کې جنګ وکړو. پیغمبر پوښتنه وکړه، بیا خو به داسې نه وي چې تاسې ته د جنګېدو امر وشي او تاسې و نه جنګېږئ؟ هغو ځواب ورکړ، نه خیر، دا څنګه کېدای شي چې موږ د خدای په لار کې و نه جنګېږو؟ په داسې حال کې چې موږ له خپلو کورونو څخه ایستل شوي یو او زموږ اهل و عیال له موږ څخه بیل کړای شوی دی، خو کله چې هغو ته د جنګیدو امر وشو نو له یو لږ شمیر نه پرته نور ټول په شا لاړل او الله د هغو هر یو تیری کوونکی پیژني. د هغو پیغمبر هغو ته وویل چې الله طالوت ستاسې پادشاه ټاکلی دی. د دې خبرې په اورېدو هغوی وویل، هغه څنګه پر موږ باندې د پاچا کېدو استحقاق وموند؟ د هغه په پرتله موږ د پاچاهۍ زیات وړ یو او هغه ته په مال کې پراخوالی نه دی ورکړی شوی. پیغمبر ځواب ورکړ، الله پر تاسې همغه غوره کړی دی او هغه ته یې روحي او جسمي دواړه ډوله پراخ اهلیت وربښلی دی او الله واکمن دی چاته یې چې خوښه شي خپل ملک ورکوي. خدای سره ډېره پراخي ده او هر څه باندې عالم دی. ان فی ذلک لآیة لکم ان کنتم مؤمنین دې سربېره د هغو پیغمبر هغو ته دا هم وښودله چې د خدای له لوري د باچا په توګه د هغه د ټاکل کېدو نښانه دا ده چې د هغه په زمانه کې به هغه صندوق تاسې ته بیا راشي چې په هغه کې ستاسې د رب له لوري ستاسې لپاره د ډاډګېرنې وسایل دي چې په هغه کې د موسی د کورنۍ او د هارون د کورنۍ موروثي مقدسات دي او هغه چې په رښتیا یې راوړي که تاسې مؤمنان یئ نو دا ستاسې لپاره ډېره ستره نښانه ده صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی